چې په تصرف کې څوک د الله سره شریکان جوړي په کارسازي کې پاغي باندې رب کې بیا مثال دړون او د لیدون کې ور کوي په او بیا یو بیا د ولسم دلیل دی او هغه روست را روان دی په ولسم آیات کې او پاغي کې بیا دو مثال هم ذکر کیږي تمهید به مثال ته دو مثال نه بیا پاغي کې ذکر کیږي تخویفا او بشارتا بیا تر 25 آیات پورې د مؤمنانو او د مشرکانو صفاتونو تقابل دی دا یو بل سره په مقابله کې واقع دي چې دلایل چا دغه دلایل چا ومنل دا غوي سه حالت ته دغه دلایل چا نه منل دا غوي سه حالت ته بس بیا تا ذکر کوي ولله یسر من فی السماوات خاص الله تعالی ته سجده کوي هغه چې پاسمان نو کړي ول ارض او هغه چې پسما کړي طوعا فخوشالی وکرهن او پنا خوشی پنا خوشی څنګه کوي نو وای توعا باندې وای د اسمان سره لګي فرشتي په خوشاله هغه په دې باندې هغه ذکر دا وی خوراک ته هغه په دې باندې دغه کی خوشحالي دي او مونږ او تاسو سې چې مونږ ځان شي کنه نو خوشاله یو خو الله دې رحم وکړي نو لکه خوان مو نه نو راځو چې دکو کو بازلم نه نه دغه یا دا چې توعا وکرهن دا په دواړه پزما کې ولګوا پس مکه کې بعض په خوشحالي باندې موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو په خوشحالي الله ته تابعداري کو او بعض سي په کفر کې او په تور باندې مسلمان کې څوک کنه نو هغه بیا په زور ای وزلالهم بالغدو والآصال او سور د دوی چې بالغدو په وخت د سبا کې والآصال په وخت بیګا کې دا سور الله ځان تر استاوي کنه دام یو قسم څه دغه الله تعالی ته منقاد د الله د امر تابعدار دی ګور نه قل من رب السماوات والارض قل الله دا اوس بل دلیل عقلی نه هم لسم دلیل عقلی او دا دلیل عقلی چې دینو دا اعترافی دی قل ورته وای مر رب السماوات سوک ته رب د اسمانونو ول ارض او د زمکو سوک دی نو دوی غږ نه کوي خو چې اعتراض کړی دی جوړه کې خو خلی نه وای نو قل ور سکوتی دی کنه قل ورته وای الله الله تعالی قل ورته وای نبی افات افات تخستم من دونه نو آیا تاسو نسی غیر الله تعالی نه اولیاء کارسازان لا چلون کی د نظام لا یملکون لانفسهم چې مالکان ندی اختیار نه لري د خپل ځانونو د پاره نه فاند غټي و غټي ولا ضرر او نه د نقصان قل ورته وای هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دی ړوند ولیدون کې دا برابر دی انو دا نه برابر مسلمان او کافر هم داسې نه دي برابر ام هل تستوی یا هل یستوی الاعمى والبصیر بعد وی چې دا داسې دي بصیر الله تعالی دی خو او اعمى دی هغه باطل خدایان دي نو دا برابر دي تاسو غیر د الله نه نیولې دي دا نه دي برابر ام هل تستوي الظلمات آیا آیا برابر دي الظلمات تیری و نور او رڼا تیری د کفر شرک جهل خوش کنا هغه دي او نور د ایمان او نور د یقین هغه کوم د علم هغه نه مراد ام جعلوا لله شرکا خلقوا كخلقه بلکې دوی جوړي الله لرا ام جعلوا آیا دوی جوړي الله لرا شرکا شریکان انو هغه چې کوم شریکان جوړ کړی دي خلقو کا خلقه آیا پیدا کړی دی هغه هم پیدایش کړی دی پشان د پیدایش ته الله فتشابه الخلق علیهم نو بیا ګډوډ شوی دی په دې باندې پیدایش ته وي اے دا دوی چې کوم شریکان وتا هغه نه مدد غواړي نو الله وایي هو دوی زماغه پیدایش کړی دی نو بیا دی عابدانو ته غ پیدایش ګډوډ شوی دی چې دا د الله غ دی دا د دې بابا غ دی او کدا د معبود باطل غ دی د تی ګډوډ شوی دی نو چې هغه ګډوډی د وجه دی دعا کوي الله وی دا څه هم نه ده چې نه هغه څه پیدایش کړي دا استفهام انکاری دی قل ورته وای الله خالق کل شی الله تعالی پیدا کونکي د هر یو چیز دی او هو الواحد القهار او هغه الله تعالی یو دی او القهار زور ور دی هغه بس دا ارث هغه پیدا کړی دی بل چان نه پیدا کړی انزل من السماء ماء فصارت اوديه بقدلها دي کې اول دلیل او رست مې ته ویا مثالونه دي انزل من السماء راوري الله تعالی د برنا ما ان اوبو فصارت اوديه نو روان شي پاغي سره اوديه وادياني هغه دغه الګډونه هغه قړونه هغه روان شي بقدرها په اندازې دا غي باندې نو چې څومره الګډي نو هغه مرډه کیږي نو هغه مر روان فاحتمل السیل نو پورته کی دا سیلاب زبدن زګ رابین ها په د سر د پاسه رابین اوچتو د سر د پاسه په لازګم روان خا ومما یوقدون او بعض دا غنه چې دا خلک بلې علی پاغي باندې سو کې بلې زرګران خوش وی فاما الزبد نو هر چې زګوی فیذهب جفا ان لارسی بیکارا و اما ما ينفع الناس او هر چې هغه شی چې ګټه ورکړي خلکو ته فیم کتب فی الارض میثاق چې پزما کی کذالک یضرب الله الامثال دارنګ بیان الله تعالی مثالنا پوه شي په مثال باندې مثال پوه نه شي قرآن په مثال کې څوک پوه نه شي هغه عالم نه قرآن په خپل وای ښا تاسو فن نشته غواړي خراج اوس مثال تطبیق کړی مثال داسې دی ملګرو ګران دی کله د قران مثالونه چې الله تعالی مثال ورکو د حق د حق مثال ورکو د باران سره لکه څنګه چې قران د برن راشي نو باران راووريږي چې روان شي نو بیا هغه مختلف قسمه علاقی وی مختلف قسمه علما وی داغي مثال د وادیان دی پاغې کې بس بعض ظرف غټ نه وي چې سم او بلاړي د بعض ظرف وړو کې وي نه پاغې کې راغي په اندازه باندې او برواني بیا چې کله دا حق راغې نو دا حق خدا وبدي د دې مثال د ابو سره ورته د دې حق د پاسه دا حق بیا ځان سره زګم را واخلي دا زک څه شی دا غ باطل دی دا باطل والا اعتراضات کوي شبهات کوي نو د حق مخ پټ کړي خپ دې زک دې زک کې دا د حق مخ پټ کړي خو چې کله یو ورځ دا وګ چرته ودرېږي کنه نو هغه زک شي هغه زک پته شي نه کنه هغه بس په خپل ختم شي نو بیا هغه وبت شي هغه راکار شي پوښوی هغه نه بیا خلق نه په اخلي هغه وب راکار شي دک شانته الله وی حق چې په کم ځای کې راکار شي نو حق نه دغه شانته حالات روان شي بیا هغه باندې خلق باطل پر خلق را پاسي یو اعتراض بل اعتراض دا مخ ټول ککړ کی دا داسې شعر دا دومره غلط سره دی دا داسې دا داسې دا مخ پټ کی په دې باندې خو چې سم مدت تیر شي کنه هغه دا سره ښکار شي هغه ځګونه مګونه دا هغه هغه اعتراضات او هغه باطل پرست خلک او هغه سره ورک شي لا شي دا دا یو مثال بیا بل مثال ورکو دا مائی مثالو یو ناری مثال دی سر زر زرګر راواخم نو زرګر هغه ته ور بلکې نو هغه سر زر په اوبکی کې خیال کې مرাজি چې اوبشي کله هغه سر زر نو بیا دا هغه له پاسه زګ راشي نو هغه زګ هغه سر زر پټ کړی نو هغه زرګر ته هغه زګ یې پوه شو کنه هغه زګ تل لري چې نو بیا پاتې شي سر شي نو دا هغه نه بیا یو شی جوړ کې خيستا کوله پوښوي نو هغه بنگ دغه ته نه جوړي ک سلیت نه جوړي او بل څه شی ته جوړي خو بهر حال یو شی ته نه هغه بیا جوړ دک شان ته حق دی ورونه خدا د حق بل مثال دی دا ناری مثال شو د اور والو یا دا چې هغه مثال د حق هغه شو چې هغه ګرځي او خلکو ته دعوت ورکړي سیل سیلاب ونه رواني ګرځي دا بل مثال د حق چې ونه دا په ځای ناشتي خلکو ته درس کوي بیان کوي په چې کنه دا لکه زرګر خو په دکان کې ناشتي نو هغه دا غي د پاتم زګراشي خو هغه زکت نه شي هغه ته نه لري په شوي نو چې هغه زکت نه لري کی بیا هغه اصل شي پاتې شي دغه زګم دک شي چې دا سره هغه باطل څخه خپل اعتراضات ګډوډي شبهات ته کوي او دا کوي هغه کوي نو هغه شي ګډوډ کړي خو بیا هغه لري شي او هغه حق خلکو ته صفا خالص پاتې شي تاسو په پوه شئ کنه اوس ورته ګوره چې بیا معنی چې وزل کوي تاسو په پوهیږئ انذر من السماء ماء راوري الله تعالی د برنه او بو قران د برنه را روان دي فصارت اودیت الروان شي واجانی بقدرها په اندازه دا غي باندې چې چا کې څومره طاقت څومره علم چې دکینه فاحتمل السيل نو بیا اوچت کی السیلو واخلی د ځان سره دا سیلاب زبدن زګرابین پورتا پورته په زګروانی هغه زګرو ردا سي داشه پټ کړي ها اوس ورته ګوره و مما بعد دا هغه نو ګوره دا هغه سرو زرونه سپینو زرونه یوقدون علیه چې بلې پاغي باندې فیدا زرګران په ناری په اور کې په اور کې بلکی اوس کاغی وای مونږ بزان په جرمانه خلاص کو الله وی لو ان لهم ک چرته شدی د پاره ما فی الارض یا چې پزما کې دي جميعا ټول ټول مال لا جمع شي او مثله معه او داغي اندازه بیا نورم دم رشي لفتدو به نو خامخا فدیه ور کوي ځان بخلاصي دی پاغي باندې اولایک دا کسان چې دي لهم سوء الحساب دوی د پاره بد حساب دی بد حساب څه دی حساب د مناقشه د چا سره بحث شو حساب د عرض هغه اقام دی او سره ته ویم و مأواهم جهنم او زائد وی جهنم دی و بئس المهاد او بد زائد آرام دی دا جهنم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى اوس درته وی راس بیا مثال دا دغه وګوره دا دا یو بل سره برابرېږي روندو روغ دا نه برابرېږي افمن آیا اغا سوک یعلمو چی اغا پویگی انما چی یقینا اغا انزل الیک من ربک الحق چی نازل کرشی تا تا درب دا طرفنا حق دے دا دا عقیده دا دا دا عقیده دا لری چی اللہ تیسا نازل کری دا حق دی دا رشتیا دی کمن هو اعما آیا دی پشان دا اغا سری چی اغا رون بیره دی حق نا نا نا دا غنچ ندے دا جدا دی انما یتذکر اول الباب یقینا نسیت اخلی اول الباب خاوندان دا عقل دا عقل خاوندان پدی بانی پویگی او دا بیا عقل خلق رد کئ الذين دا دا اول الباب دي سوکو دا سوک چې دې مثال د دې صفات څه بیان یو الذين کسان دي یو پون بعهد الله چې پورا کوي وعده د الله تعالی هغه تیر شوی دي بار بار ښا ولا ينقضون الميثاق او نما کوي وعده لوزنا والذین کسان دی یسلون ما امر الله به ان یوصل چې په واسطه کوي هغه سي هغه شي چې حکم کړی الله تعالی پاغي باندې ان یوصل د په واسطه کولو په واسطه کولو حکم الله په سبانه کړی رشتہ داري باندې کړی او دا رنګ چې ټول انبیا باندې په یو د ایمان نه وړي ځان کړی بل ويخشون ربهم یریږي در خپل نه دای بل صفات کوي ويخافون سوء الحساب او یریږي د بد حساب نه دای بل صفات شو والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم بل صفات دار آکسان چې صبر کوي مطلب دا په خو اخلاق باندې د خلکو بد خبره رد کوي یو معنی دا ده دیو معنی دا ده ويدرؤنا او د پکې بالحسنتی په دعوت د په دعوت سره السیئه الشرک زه خ دعوت کوي د توحید دعوت کوي د ایمان دعوت کوي نو شرک به د پکېږي اولایک دا کسان چې لهم عقبت دار خاص وی د پاره اخ انجام د کور رستنی دی جنات عدن هغه بسی جنتونه د همیشوالی دی یدخلونها داخليږي بدوی اغیتا جنات عدن يدخلونها جنتنا ده همیش والی بی يدخلونها چې دوی به داخلي گئی ته ومن صلح من آبائهم او هغه څوک چې صالح وي د پلارانو دي نه من صلح او من وافق څوک چې موافق وي د دوی سره په عقیده کې من آبائهم نه پلارانو دوی نه او ازواجهم او د خضر دوی نه او ذریاتهم د اولاد د دوی نه نو دا ټول به سره الله تعالی په هغه ځای کې جنت کې راکی بل ځای کې براشي کنه الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء مونږ به دا اولاد او یا د امور او پلار دا به د خپل خپلوانو ته دی اولاد او دی یا د پلار زوی ته یا زوی پلار ته دا به ته ورسو او دا هغه عمل بنه راکمو دی به ته الته هغه مقام ته رسوخه په شو دا زده کیږي و ذریاتهم والملائکه ملائکی چې دی دخلون داخليږي به علیهم په دوی باندې من کل باب د هر دروازې نه د هر دروازې نه سبوت وای سلام علیکم سلامتی را پتا سبحان بما صبرتم په سبب د دې باندې تاسو صبر کړو په دنیا کې فنعم عقبت دار نو خیستس انجام د کور رستنی دی والذین ينقضون عهد الله واستدی مقابل صفات ما تاسو ته تقابل خی کنه په دې صورت کې دا ډیر راځي مقابل در تخی مقابل خلک څنګه دي کافر خلک هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې ماته وعده د الله تعالی د الله احکام نه مني د الله وعده توحید نه مني من بعد میثاقه پس د پخول دا غینا و یقطعون ما امر الله او کټکی اغا ما امر الله به ان یوصل چې امر کړی دی الله تعالی په پیوسوالی دا غی باندې الله د څه مار ته سره رحمی کټکی یا رسولانو کې بعد منی بعد نه منی دا کټ کړ کنه الله په وسته کې ټول منی و یفسدون فی الارض او فساد کوي پس مها کې اولایک دا کسان چې لهم اللعنت دوی د پاره لري والے د رحمت د الله تعالی نه ولهم سوء الدار او دوی د پاره بد کور دی نو دا تر دې پوری چې شو دا دویم باب شو د دې صورت نه او په دې باب کې ورته ذکر کړ اول دو درې دلایل په کې ذکر شو او پمیاس کې سره هغه دغه کنه تسویه نه کول مساوات باندې ردو چړون د روغ نه برابر او هغه تیاری او رڼا نه برابر بیا دو مثالونه ذکر کړل که خیال کې مرাজি بیا د هغه دو مثالونو د ذکر ذکر کېدو نه ورستو بیا بشارت ورک مؤمنانو ته او تخویف ورکو چاته کافر ہوتا بیا دا غین ورستو بیا تقابل شروع کړو نو بیا تقابل کې د مسلمانانو لږ صفات ذکر کړل کتا ته شمار اول الباب یوتون بیاد الله لا ينقضون الميثاق يسرون ما امر الله پښوی و یخشون ربهم یخافون سوء الحساب صبر ابتغاء وجه ربهم مقام الصلاه ان تقوم ما رزقناهم يدرون بالحسنه السيئه تر دې پورې چې کوم دنه د الله صفات شو او مقابل د هغه چې کوم فرقه د هغه درې صفات شو